نهضنا نهضنا نهضنا نهضنا بروق الرعود بروق الرعود مشينا مشينا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د خلافت غږ راډیو قدرمنو اوریدونکو ستړي مشي په دې تمه چې تاسو به ټول راکړو او خوشاله اوسئ درنو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې خلافت غږ راډیو تقریبا له یوې اونۍ راپدې خو په خپل ازمایښتي نشراتو پیل کړی دی او تر دې دمه یې نو مختلفې برنامې مخې ته وړې دي خو دا نو هغه ابتدایي او ازمایښتي نشرات دي چې تقریبا زمونږ د کار کوم اراده او پلان چې دی د هغې دېرش سلنه کار دی په اصطلاح نو د خلافت غږ راډیو د نشراتو او همداراز فعالیت چې په نړیواله کچه کوم غبرګون راپارولی دی او د دې په لاملونو همداراز د دې غبرګون په نورو اړخونو او د خلافت غږ راډیو په راتلونکو فعالیتونو به بحث ولرو راسره شیخ صاحب ابو عمر تشریف لري لومړی خو شیخ صاحب تاسو ته خرغلاس یم ستړي مشئ مننه خوشاله اوسئ نصر صاحب شیخ صاحب خلافت راډیو خو تقریبا د یو ونې یا ته ورځې نه ورځې کېږي چې نشرات پیل کړي دي نو په دومره ورځو کې مونږ همدومره تمه لرله لله الحمد چې همدغومره به مرتدینو او کفري او رژیمونو او طواغیتو ته هم په همدومره کچه زور ورکړي او لله الحمد همغومره زور یې ورکړ او همغومره یې د دوی زړونه ټق وچول او همغومره یې دوی خفه کړل او په همدې کچه یې له دې زیات مؤمنین خوشحاله کړل د هغوی زړونه پۀ یخ دي مونږ ته له مختلفو سیمو نه اړیکې راځي او خبرېږو پرې، د ځينې مصلحتونو او نزاکتونو په وجه د هغوی هغه اړيکې نه شو نشرولای نو خو مونږ پوهېږو چې په ډېرو لرې لرې سيمو کې زمونږ غږ خلک اوري ان کابل، لوګر، ګردېز همدا راز په کوز پاکستان کې په مختلفو سيمو کې تر مردانه پورې راډيو کار کوي، کونړ، لغمان، نورستان همدا راز باجوړ مختلفې سيمې لله الحمد کور کړي دي. او نو په مسلکي لحاظ که زه وایم شیخ صاحب چې دغه رادیو دغه وسایل دومره ظرفیت نه لري چې دومره سیمې دي د تر خپل پوخخ لاندې راولي خو دا د خلافت کرامات دي چې ډیر لوړې کچې پورې د دې نشرات ورسېدل او هماغه په لوړه کچې غبرګون راوپارو خبره دا ده چې دلته یوازې په افغانستان کې په سلګونو اف ام رادیوګانې او په لسګونو ټلویزیونونه د فحشا، بې لارۍ، فکري تخریب، اخلاقي تخریش او تخریب لپاره لګیا دي، په پراخه کچه باندې کار کوي او د د مسلمانو شازلمو هغه ذهنونه، مفکورې یې بیخي داسې کړې چې له کاره یې وویستلې او لګیا دي غرب ته چوپړ کوي، دیموکراسۍ او سیکولر نظامونو لپاره کار کوي. د هغې د مخنیوي لپاره، د هغې د د کنټرول لپاره نه دلته هغه نامنهاده د. ادارې چې کومې دي د اطلاعات او فرهنګ اداره ده او که همداراز نور ادارې دي که د حج او اوقافو اداره ده او که نور محاکم دي کوز او بر هیڅ قسم غبرګون نه ښیي هیڅ قسم یې د مخنیوي لپاره هڅه نه کوي خو خو یوازې د خلافت یوه راډیو چې همغه په ټوله ورځ کې یو ساعت نشرات کوي ټوله کفری نړی دا نشی برداشت کولی ان د د امریکی وزیر دفاع راځی او دلته پی تبصری کوي او د نورو طاغوتی رژیمونو سفیران لګیا دی په دی ناستی ولاړی کوي تاسی لاملونه څه په ګوته کوی دی راډیو ولی دومره پراخ په پراخه کچه نونه راوپارول او دومره یی دغه کفری او طاغوتی ټولنه متاثره کړل او په غوسه یې کړه. بسم الله الرحمن الرحیم لومړی د خلافت غږ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې بیا ستاسې د پوښتنې جواب هغه ډیر واضح دی محترم انجینر صاحب د کفري نړۍ د اسلام په مقابل کې دوه طریقو سره جنګ شروع کړی و چې یو د هغې نه د وسلې جنګ او مسلح جنګ او دویم فکري جنګ دغه مسلح جنګ د دی همیشه ناکام شوی دی او اوس یې لږ پرمختګ د همدې د خاطره کړی دی چې دی ورسره فکري جنګ ملګری کړ او د فکري جنګ دپاره دی د میډیا یا اعلام وسایل په پراخه پیمانه په خپل واک کې لرل او دا یې په خپل تسلط کې راوستي وو د مسلمانانو په نامه باندې ډېرو خلکو ته لار اواره کړې وه چې دی د فکري تخریب لپاره رادیوګانې جوړې کړي او هغې کې موسیقي او ډمتوب خور کړي، د ځوانانو اخلاق خراب کړي، د پېغلو اخلاق خراب کړي. نو د اسلامي خلافت اسلحه که د دی لپاره یو سخترین ګوزار و، نو د اسلامي خلافت رادیو او د اسلامي خلافت اعلام دا هم دی ته څه ورکوټه ګوزار نه دی. ځکه د دوی هغه ټول اعلام کی چی کوم دروغ او کوم اکاذیب دی جمع کول هغه ټولو ته یو ګزار ورکه او هغه وله په ټپه ودرول د دی هغه د کلونو کلونو دروغ را ښکاره کیږی د دی سره نو په دی خاطر باندی هغوی اوس په دی هڅه کی دی چی د دغه رادیو مخه ونیسی او د دی لپاره غونډی به هم کوی او هر څه به کوی انشاالله دی په خپل هدف کی کامیابیدای نشی. انشاالله. بله خبره دلته دا ده شیخ صاحب چې اوریدونکي هم هغوی اوریدونکو ته هم دا معلومات دی چې موږ له دې ځایه خو څه فحشا نه ده نشر کړې د ټولنې د بېلارۍ لپاره خو موږ داسې یو فعالیت نه دی کړی چې خدا نه خواسته چې موږ ځوانان بېلارې کړي ټولنه هم بېلارې کړې ده د دغه راډیو نه یوازې آیات او احادیث او همداراز علمي درسونه دي او د مسلمانانو د ظلمو د راویښولو لپاره مبارزه ده او په صحیح معنا کې اسلام سپېڅلی دین خلکو ته ورپېژندل دي، هغه چې د خلکو افکار او اذهان په دغه برخه کې دغه مبتذلو او غربي او مزدورو بتپالو رسنیو ورخراب کړي دي، د هغوی هغه تاثیر ختمول دي. خو دوی د دغه راډیو مخنیوی کوي، نو اورېدونکو ته به هم دا معلومات شوی چې دوی د اسلام دښمنان دي، دوی د قرآن او د احادیثو دښمنان دي، دا اورېدونکو ته معلومات شوی دی، خو که چېرته یوه پوښتنه دلته زما فکر ته راځي هغه دا چې په ښاریو کې په هغه راډیوګانو کې هم دیني برنامې او پروګرامونه دي خو که دوی دا ووایي چې که موږ د دیني خپرونو مخالفت کولی مخنیوی هم کولی نو دا په دیني راډیوګانو کې دیني خپرونې او برنامې دي د هغې ولې نه کوو نو موږ یعنې د دوی مخالفت یا د دوی مخنیوی په دې خاطر کوو چې دوی زموږ دغه نظام راپرځول غواړي په دې اعتبار به ستاسې ځواب څه وي؟ نو حقیقت هم دا دی چې په د جهاد نه علاوه او د اسلامي خلافت نه علاوه چې څومره حرکتونه دي چې هغه د اسلام په نامه باندې دي هغوی د خوا نه د نظام ته خطر نشته دی او دی د هغه چا سره هېڅ کار نه لري او نه ورته څه خطر متوجه دی چې دوی ته ترې خطر نه وي متوجه تاته معلومه ده چی په امریکا کی په سلګونو زرګونو جوماتونه شته او غټی غټی مدرسی پکی شته غټ غټ جامعات پکی شته دی په هغی کی درسونه لوستل کیږی تر دی پوری چی هلته د امریکایانو د پاره د استشراق مدرسی جوړی شوی دی همغه خپلو اولادونو ته د اسلام تعلیمات ورکوی خو هغه د دی لپاره ورکوی چی شرق ته راشي، اسلامي نړۍ ته راشي او په اسلامي نړۍ کې د هغې په باره کې خلکو ته شکوک ور واچوي، د عقیدې په اساس یې ورته نه ښيي، صرف او صرف د دې لپاره ورته ښيي چې د دې شرقي علومو سره او د دې خویونو او د دې شیانو سره دوی عادت شي او ورسره اشنا شي او بیا یې د دغه لارې نه د اسلام په ضد باندې دعوت وکړي. نو دوی جنګي احزاب هم ساتي. په دې خاطر باندې چې جنګ په مخ بوځي او شاته نظام ونه لري او د دې لارې نه اسلام بدنام کی چې اسلام صرف د جنګ نوم دی او د جنګ دین دی او دې کې د نظام جوړول نشته دی همدغه شان دې رادیوګانې ساتي چې په هغې کې څه ناڅه دیني او اسلامي برنامې وي خو دا دا په زهرو کې په شهدو کې زهر ورکوي اسلامي امت ته یوې خوا ته ترانه ورچي بلې خوا ته تلاوت غږوي بیا ورپسې سندره غږوي یعنې دا په خپله د دغه رادیوګانو دا نشرات او خپرونې د دې حل او د حرمت په منځ کې مداخله کوي چې یوې خوا نه تلاوت ورواچي د تلاوت د ختمېدو نه وروسته سمدستي سندره ورواچي دا دې خبرې مفکوره خلکو ته ورکوي چې یعنې لکه څنګه چې دا تلاوت جایز دی او یو شی دی په دې ټولنه کې نو دغسې دا سندره اورېدل او دام یو شی دی نو دا مساوي ښکاره کوي خلکو ته که یوه برنامه تعلیمي په مخ بییي بله د ډمتوب برنامه په مخ بییي نو دا خلکو ته ښیي چې څنګه دا تعلیم زده کول غواړي داسې ډمتوب هم زده کول غواړي نو دا ټول زهریلا حرکتونه دي کومې رادیوګانې چې د د طاغوت په سوري کې دي او د طاغوت طاغوتي نظامونو نه د هغې لپاره رسمي جواز اخیستل کیږي هغې خپلې مادې ورکوي په هغه مادو باندې هغې ته جواز ورکوي چې داسې خپرونې به پکې کوئ، داسې به پکې کوئ، داسې به پکې نه کوئ، نو دغه شیان نه دوی ته خطر دی، نه اسلام ته ګټه ده او د خلافت غږ رادیو اسلام ته ګټه ده او دوی ته خطر دی، نو په دې وجه باندې دی دغه خطر احساسوي، د خلافت غږ رادیو د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. سمه ده دلته شیخ صاحب یو خبره بل هم دا ده چې د دوی د په دومره په پراخه کچه غبرګون او دومره غوسه او قهر زموږ د راډیو د ادارې هغه فعالیت او هغه د هغوی ته د کار یو ډول شیمه ورکړه په ځای د دې چې موږ د دوی د تاثیر لاندې راشو او فعالیت مو متزلزل شي او یو ډول د دوی ناغیزمن شو بلکې موږ باندې مثبت تاثیر وکړ او موږ خوشاله پدې یو چې د دوی دغه دومره قهر او غصه او غبرګون چې دی موږ الا د کار د لپاره دا زمينه برابر کړه نو اوریدونکو ته دا معلومات وي چې موږ کبه مخکې د رادیو لپاره د ورځې شپږ ساعته اته ساعته کار کو اوس نو دا دی چې ماخام دی او ما او شیخ صاحب په دغه بحث باندې اخته یو ماخام ته تقریبا لږ وخت شته او اراده مو ده چې له دې وروسته به شپه ورځ کار کوو او تاسې به وګورئ ان شاء الله چې راډیو اداره او د راډیو خپرونې به له دې وروسته وخت به هم زیاتېږي پیاوړي کېږي به هم او په دې برخه کې به نور هم پرمختګ کېږي په دې برخه کې تاسو اورېدونکو ته د راډیو د خپرونو همداراز د نورو اسانتیاو د راډیو ادارې ته د اسانتیاو برابرولو په برخه کې اورېدونکو ته یا د راډیو ادارې ته کوم ډاډ ورکوئ الحمدلله د دوی د غبرګون سره زمونږ په د رادیو په اداره باندې ډیر مثبت اغیز دا دی چې د یوې خوا نه خلک په دې باندې مطمئن شو چې اسلامي خلافت دا د حق اواز دی او د حق چغه ده او د حق غږ دی ځکه د دې ک اسلحه وسلوال حرکت د امنیت د خرابېدو په وجه باندې چا بد ګاڼه او یا دې ته په بد سترګه باندې کتل نو دغه تعلیمي برنامې او یا دعوتي برنامې دې باندې ولې دونه غبرګون ښودل کېږي؟ نو ظاهره خبره ده چې اسلامي خلافت که رادیو ده او که د دې جګړه ده او که د دې هر څه دي دا د حق لپاره دي نو د دې وجه نه د نړۍ د ټولو کفارو او د ټولو طواغیتو غبرګون د دې په مقابل کې راپارېږي. دویمه خبره دا ده چې د خلافت غږ رادیو اورېدونکو ته زمونږ پیغام دا دی، چې په مینه باندې دغه رادیو اورئ او دا رادیو ستاسې د زړه تسکین دی او دا ستاسې د شبهاتو د شکوکو ازاله ده او ان شاءالله د دې رادیو په اورېدلو سره به تاسې مطمئین شئ چې اسلامي خلافت برحق خلافت دی او د دې په مقابل کې چې څومره خلک د تبلیغاتو د شبهاتو نه کار اخلي هغه ماتېدونکي دي، ختمېدونکي دي، هغه شبهات د زوال په طرف باندې دي، لکه څنګه چې په جنګ کې دی میدان بېللی دی، داسې به انشاالله په فرهنګ کې او په تبلیغاتي ډګر کې او د اعلام په ډګر کې دی میدان بېلي او دی به ماتې خوري. زه مطمئن یم او دې ته خپلو اورېدونکو ته ډاډ ورکوم او طواغیتو ته مې همدا پیغام دی، په هغوی باندې غږ کوم چې څومره قوت یې تاسې سره هغه استعمال کړئ، انشاالله تعالی اسلامي خلافت لمر دی لمر دا د الله رب العالمين د طرف نه راختلی دی نه ستاسې په خلو باندې دا رڼا بنديږي او نه ستاسې په اسلحو باندې دا رڼا مړه کېدی شي او نه په بله طريقه باندې تاسې دې ته ضرر رسولی شي ان شاء الله تعالی دا به په مخ ځي او د يوې ورځې نه به بلې ته ډېر پرمختګ کوي نو هيڅ فکر ونه کړئ چې ګنې اسلامي خلافت به تاسې چپه کړي او يا به دې ته ضرر ورسوي. شیخ صاحب دلته بیا راځو دغې یوې خبرې ته چې دلته رسنۍ چې دي په ډېر پراخه کچه کار کوي او په سلګونو دولتي او غیر دولتي رسنۍ تلویزیونونه راډیوګانې فعالیت کوي د ژورنالیزم اصول دا دي چې باید بې طرفه فعالیت وکړي که خبرې هم باید ثبوت ته یو موضوع ورسوي او بیا پې خبر برابر کړي خپل هغه کوم نفسي یا خپل احساسات چې دي هغه په راپور کې شامل نه کړي، د دواړو لورو غبرګون واخلي، د ښکېلو لورو. همدا راز د ژورنالېزم اساسات او اصول ډېر پراخه دي او هغه هېڅکله هم دا اجازه چاته نه ورکوي چې څوک د ځان یو یو نوم بد ګڼي او هغې ته دې هغه مغه نوم استعمالېږي لکه اوس دوی مجاهدینو مبارزینو ته ترورېستان، ترهګر، وسله والې ډلې، وحشیان او داعش او څه شي او څه شي په ډېرو بدو نومونو یې نوموي. او د دولت لوری چې دی هغه قهرمانان، اتلان او سمبولیک نومونه ورته کاروي، کاغذي اتلان ترېنه کله کله جوړېږي، جوړوي او کله کله دا ريپوټونه هم دغه طاغوتي رسنۍ برابروي چې چېرته غالب وي هلته طالب وي، نو د غالب توره هم وليدله او د هغې د بادارانو توره هم وليدله او د هغې د لښکريانو توره هم وليدله، د ټولو توره معلومه شوه او ایمان یې معلوم شو، دلته یې خپل زور ووهه خو وسه یې ونه رسېدله، ډېر یې پورته پورته کئ او بره بره یې کئ او د دروغو هغه د د کاغذي زمریان ترېنه جوړئ خو نور یې دلته ایمان مونږ ته معلوم دی او ایمان یې ان شاءالله د دغه راډیو د لارې نه به ټولو اورېدونکو ته معلوم شي په دغه برخه کې دوی چې دومره په ښکاره فعالیت کوي بیا هم ځان ته ازادې رسنۍ وایي تاسو څه فکر کوئ چې دا ازادې پاتې کېدای شي یا دا رسنۍ ازادې دي؟ یو خبره خو دا ده چې د دی د بې پرې توب خبره بلکل دروغ دي چې دی وایي لکه څنګه چې دا نور دروغ وایي د دی ټول خبرونه او هره خپرونه په دروغو باندې ولاړه ده هیڅ قسم حقیقت پکې نشته دی هیڅ یو راپور د دی حقیقي نه دی هیڅ یو راپور د دی رښتیا نه دی ټول دروغ وایي او ټول په دروغو باندې ډک دي دویمه خبره دا ده چې د همیشه لپاره دی د اسلام په مقابل کې ډګر نیولی دی د اسلام د دشمنانو توصیف کوي کله چی به په امریکایانو بانی په ټانک بانی استشهادی حمله وشوله نو دی به ویل چی استشهادی په مړ دی او ټانک په بشپړه توګه تخریب شوی دی او پکی خلک ټول بچ دی نو دا ډیره عجیبه خبره وه چی ټانک مکمل تخریبیږی او یوازی استشهادی فدایی زلمی پکی شهید کیږی او نور دوی ته هیڅ ضرر نه رسیږي نو دی همیشه د پاره د امریکایانو له پاره کار کړی دی او د طواغیتو د پاره یې کار کړی دی او اوس هم دی د طاغوت په طرف کې واقع دي او د طاغوت د پاره ځان نه بې پرې کوي بلکې د هغوی سره په پره کې واقع دي نو یو خبره خو دا ده چې دی ازاد نوم چې ځان ته وایي دا دروغ وایي هیڅ کله دی ازاد نه دي او نه ازاد پاتې کیدلی شي او دویم دا ده چې د اسلامي خلافت د مجاهدینو سره د رسنیو ټولو کارکوونکو ځان د همدغه تواغیتو په فهرست کې راوسته او ځان یې ټارګېټ کړ، که چېرته دوی بې پرې پاتې نه شي او بې پرې پاتې شوی وی او یو قسم د عدل نه یې کار اخیستی وی، نو کېدای شي چې اسلامي خلافت هم ورسره خپله همدردي ښودلې وی، لیکن نن چې دوی د کفارو سره خپله همدردي ښيي او د تواغیتو سره خپله همدردي ښيي، نو ان شاء الله تعالی چې د خلافت مجاهدینو ته دغه رسنۍ لکه څنګه چې دغه پوجونه ټارګیټ دي داسې دا رسنۍ هم ټارګیټ دي نو دوی د ځان ته ګوري نو په ځان دې پام کوي سمه ده شیخ صاحب یو خبره دا ده چې اکثره دلته د فکری تخریب او د بیلارۍ لپاره او د خپل د سیکولر نظامونو او د طاغوتي نظامونو د پیاوړي کولو لپاره دغه نظامونو د لا بقا لپاره نو مختلف رسنۍ برابرې شوې، دا نوی نظام چې دلته کله د امريکې په اوږو سپور راته، نو ورسره سمه د ازادۍ راډيو دلته فعاليت پيل کړ او بيا د دغه سرحدونو لپاره يا د سرحدي پښتنو لپاره، قومونو لپاره مشال راډيو، همدا راز د کوزې پښتونخوا لپاره ډيوه راډيو، دلته د برې پښتونخوا لپاره مشال راډيو فعاله شوه. دوی داسې فکر کوي چې زموږ په دغه پروژو باندې څوک نه پوهېږي يا د دې نه اګاه نه دي چې دغه زموږ هدف او موخې څه دي خو لله الحمد د خلافت زمریان او د خلافت عسکر، د خلافت اداره د دوی ټول هر څه، ټول راپورونه څاري، هغه اوري، هغه ریکارډ کوي، د هغې په هر اړخیز ډول به هغې باندې فکر کوي، د هغې جوابونه تیاروي او د خلافت راډیو نه به وخت په وخت دوی ته غخ ماتوونکی ځواب ورکول کېږي. دغه رسنۍ دوی ته څومره فایده رسولې ده؟ یا زموږ د مسلمان امت د بې لارې کولو لپاره د هغوی د ذهنونو د تخریب او فکري بې لارۍ لپاره یې څومره کار کړی دی. دغه بي بي سي ده او که همدا راز نورې که ما مخکې یادونه وکړل او یا دا نورې اېف اېم راډیو ګانې دي، دا مبتذلې ډمې راډیو ګانې دي چې د یوازې د فحشا لپاره کار کوي او دلته لګیا دي یوازې د د د پېغلو عصمتونه لوټي او دلته نو هغه څه یې په لاره اچولي دي چې هغه هېڅ زموږ دیني او هغه پښتني ارزښتونه هم نه ایجابوي. دلته به بیا په داخل کې تلویزیونونه چې دي، که شمشاد دی، که طلوع ده او که لمر دی او که بل دی او که بل دی، په پراخه کچه لګیا دي فساد دپاره کار کوي. ځینې ټلویزیونونه ځان ته پښتانه ټلویزیونونه ویوي خو د پښتو د کلتور جنازې یې وویستې. هلته لګیا دي رقصونه پکې کېږي، د پښتنو نجونو د پېغلو ګډاګانې پکې همداراز همدغه مشران ورته ناست دي چکې ورته وهي. نه پوهېږم چې دوی کوم ارزښت ته ژمن دي او په کوم کوم ارزښت دوی باور لري، خو په هر صورت داسې یو سمبولیک شعارونه دي چې خلکو ته یې وړاندې کوي او خلک او ټولنه غولوي، خو د دغه تلویزیونونو یا د دغه راډیوګانو تاثیر تاسو څنګه ارزوئ؟ اسلامي خلافت انشاءالله تعالی داسې کمزورې اداره نه ده د دوی ټول راپورونه او خبرې را جمع کوي نو بیا دې ته داسې تحلیلي اداره او سیاسي مبصرین شته په د خلافت په اداره کې چې هغوی ته وړاندې کېږي هغوی په هغې باندې کېني او فکر او غور پرې کوي چې د دغه راپورونو نتیجه ګیري وکړي او د دښمن هغه د مورال په هغې باندې معلوم کړي حتی د دښمن حوصله پرې معلومه کړي چې حوصله یې څومره ده د دښمن ارادې څه دي د دښمن عزم څه دی نو هر راپور ته او هر خبر ته اسلامي خلافت متوجه دی نو یو خو دا خبره ده چې د دوی دغه کوم رادیوګان چې دي دا ټول په دې باندې بېته د اسلامي خلافت د ځیرکتیا او د دې ادارې د پیاوړتیا د وجې نه منفي اثر لري هغه دا چې دی ټول خپل رازونه خلافت ادارې ته د دغه رادیوګانو د لارې نه ورکوي د دوی هر راپور او هر خبر د اسلامي خلافت ادارې ته یو راپور دی او دا د اسلامي خلافت د استخباراتو په توګه باندې هلته په خپله ګېډه کې او په خپل زړه کې کار کوي. دویمه خبره دا ده چې په ټولنه باندې خو د دې خامخا منفي اثر شته دی، ځکه د ازادۍ راډیو تاسې اورئ چې د هغې شعار دا دی چې د ازادۍ راډیو د دیموکراتیکو ارزښتونو هنداره ده. دیموکراتیک ارزښتونه دیموکراسي کفر دی او دیموکراتیک ارزښتونه کفر دي. دا د اسلام سره هېڅ اړخ نه لګوي. او خلک په دې باندې تېر باسي او دوکه کوي چې په نامه د ولسواکۍ باندې ورته معرفي کوي یا په بل نوم باندې یا په بل نوم باندې دا خو د دې تېر دی چې خلکو ته ورکوي او ولسونه پرې دوکه کوي په حقیقت کې دیموکراسي او د دیموکراسۍ ټول اصول دیموکراتیک ټول اصول د اسلام سره په ټکر کې دي او د اسلام سره جوړ نه دي که کوم اصل داسې وي چې هغه د اسلام سره سمون خوري نو هغوی خپل مصلحت په اساس هغه مشروع کړی دی د اسلام د وجې نه نه دی مشروع کړی نو د چا د مصالحو په خاطر باندې یو اسلامي اصل ته احترام دا اسلام ته احترام نه دی، دا د هغه خپلو مصالحو ته احترام دی. نو د دیموکراتیکو ارزښتونو او د دیموکراسۍ د ټینګښت او د هغې د استحکام لپاره دغه رادیوګان جوړ شوي دي او د همدې لپاره کار کوي او دا د کفري مفکورې د خورولو لپاره دي او همدا خوريي او همدغه هدف دی. نو په ټولنه باندې د دې مثبت اثر لږ هم نشته دی بلکې ټول د دې منفي اثر دی. او ټولنه د ګمراهۍ په طرف باندې بيي که هغه د ايف ايم راديوګانې دي او که هغه دا نورې دي د بين المللي راديوګانې دي که په هغې کې څه نا څه ديني برنامې هم وي نو هغه برنامې هم صرف د خلکو د دوکه کولو لپاره په داسې رنګ کې وړاندې کوي چې خلک په اسلام شکمن کړي اکثره لکه د ازادۍ د راديو نه به تاسې د تصوف په عنوان باندې يو برنامه اورئ چې هغه خورئ کله د شپې په يولس بجې باندې خپرونو کې نو په هغې کې یو خو د اسلام توهین دا دی چې ډمان یې ورته کېنولي دي. هغه څو ډمان هغه د متصوفه په نامه باندې د اسلام پوهانو په نامه باندې کېنولي دي، نو دا د اسلام سره غټ خیانت دی او غټ توهین دی د اسلام چې هغه ډمان یې د اسلام پوهانو په نامه یاد کړي دي. او بیا هغوی په تصوف کی غږیی هغه تصوف چی هغه سراسر ډمتوب دی نو ډمتوب ته د تصوف او د دسی تصوف په اسلام کی داخل ګڼل چی هغه سراسر ډمتوب وی دا هم د اسلام توهین دی نو د دیو ټولی خپرونی که د اسلام په نامه یی که د اسلامی رنګ وله ورکوی دا هم د اسلام د بدنامولو او د شرمولو او د رسوا کولو لپاره دی په حقیقت کی دغه د اسلام لپاره هیڅ یو قدم نه پورته کوی او نه کوم لفظ د خولی نه وباسی ټول د کفر لپاره خدمت کوی. نو له دې معلومېږي چې دغه رسنۍ که هغه مخکې مونږ یادې کړې دغه ټولې نو د دوی ټول هر څه په درواغو بنا دي او دوی د د اسلام د بربادۍ او د د اسلام او شرعي نظام د انفاذ د مخنیوي لپاره له یاده په پراخه کچه کار کوي چې څوک پکې کار کوي نو هغه په غیر شعوري او که غیر شعوري توګه د یو څو ډالرو د لاسته راوړو په خاطر باندې لګیا دي نو خپل د د ارزښتونه یې ووژل او په هغوی پښې کېښودې په هر صورت یو مسله دا ده شیخ صاحب د دوی د درواغو د اثبات لپاره یو خبره دا ده چې دلته چې کله عملیات او ډیر سخت شو او دا خلک په پوره ځواک او زور سره راغلل او لله الحمد اوس خو ماته خوړلې ده او تختیدلي دي او د خلافت زمرو ورته داسې غاښ ماتونکي ځوابونه ورکړل چې تر قیامته به یې یاد ساتي او بیا به دلته د راتګ جرات ونه کړي او که راشي نو د خلافت زمري به یې په ډیر خندا او خوشحالۍ هرکلی وکړي او بیا به مخې ته وروځي او دا پیره یې ورته ډیر منظم ترتیبات نیولي انشاالله خو مسله دا ده چې زه په ښار کې وم هغه وخت کې یو دلته د کمانډویانو قوماندان سره په یو واده کې مې ملاقات راغی او هلته نو ما ورته ویل مې څنګه جنګ څنګه روان دی او مسله څنګه ده به ما ته ویل ته څه کار کوې مل زلته یو دفتر مسول یم او داغه دی وغه ما ته وی وی که وسه دې رسیږي نو د ښار نه دې کور وباسه دا د کمانډویانو د یو قوماندان خبرې دي مل ولې ويره دا خلکو سره د چا زور سم نه دی مال مسله څه ده وای دا دوی وي نه پويګو څه مسله ده وي را رواني مخامخ را رواني که هر څومره ولي لګيږي نه بيخي نه لګي تلفات بيخي کم دي او دا تاسو رسنۍ والا چې سوي او دا تاسو ټول دروغ وای مال ولي زول په خندا شوم وایي ته باور وکړه چې وایي دا څه خبرې کېږي چې شپږ سوه داعشیان مړه دي او په پټو کې پراته دي او دا دی او هغه دی دا وایي ټول چې دي دا سرچپه خبره ده وایي دلته ویل کېږي شپږ سوه داعشیان مړه دي او دیارلس حکومتي ځواکونه شهیدان شوي دي وایي دا سرچپه ده وایي شپږ سوه کسان وایي زمونږ چې دي دا وژل شوي دي او دیارلس کسان به هغوی وژل شوي بس زه هم حیران پاتې شوم دا د هغې احساسات او دا د هغې خبرې وې. بیا چې کله دلته راغلم هماغه په رسمي لیست کې د شهیدانو هغه مې چې ولیدل او دلته چې معلومات راته وشو واقعیت هم هغه شان و چې په دې دومره لوی جنګ کې یوازې دیارلس کسان شهیدان شوي وو او زخمیان هم بیخي کم وو او د هغوی تر شپږ سوو نه زیات وژل شوي وو نو خبره بیخي سرچپه ده او دلته دوی دا دا واقعیت دی چې دوی خپل تلفات موږ ته راړی او زموږ تلفات خپل ګڼي ګډه وډه مسله ده سرچپه معامله ده خو خلکو ته تر اوسه دا معلومات نه نو له دې وروسته به دوی ته دا معلومات کېږي او دوی به په دې پوهېږي چې حقیقت څه دی، خبرې څه دي او دلته هغه څه چې دا رسنۍ خورئ هغه نو مطلق دروغ دي، په رسنیو باندې باور ان شاء الله د خلکو ختم شوی دی او هغه ټولې رسنۍ دي هغه ټول په درواغو بنا دي، د خلافت په خلاف چې دوی کومې پروپاګنډې کوي که هغه خبر دی او که هغه نورې پروګرامونه دي دوی په خلاف هغه ټول درواغ دي، او په دې هیله چې اوریدونکي مسلمانان مؤمنان په دې هیڅ باور ونه کړي او هیڅ یې وانه وري او دغه رسنۍ تخریب کړي د دوی په خلاف غږ اوچت کړي او د دغه رسنیو سره پریکون اعلان کړي او یوازې او یوازې د خلافت راډیو ملا ور وتړي په وروستیو کې راځو شیخ صاحب اوریدونکو ته داسې ځانګړی پیغام څه دی د خلافت راډیو په ارتباط او همدا راز څه ډاډ ورکوي چې راډیو لله الحمد د دغو راډیوګانو د خبر په بنا چې پر دوی په رسنیو یې تاثیر کړی دی، دوی څپې ځپلي دي، نو زه دوی ته بیا هم دا ګواښ کوم له دې ځایه چې موږ په دې هڅه کې یو، زموږ مسلکي ټیم په دې هڅه کې دی چې ستاسې دغه ټولې راډیوګانې سقوط سره مخ کړي، دغه اېف اېم راډیوګانې چې دلته کوم دي او په لوړه کچه به ان شاء الله دا هڅه کوو چې ستاسې دغه نړیوالې راډیوګانې هم دلته د دوی څپې له منځه یوسي. ان شاء الله موږ الله تعالی دلسې پیاوړي او مسلکي ملګري دلته راغلي دي چې د هر څه وړتیا لري، او تاسې ستاسې د لاس خلاص وي ستاسې د لاس ازاد وي تاسې چې څه کولای شئ ويې کړئ تاسې د خلافت راډيو په خلاف چې څه کولای شئ ويې کړئ ستا دغه راډيو همدا ستاسې څنګ کې ده ډېره درته نژدې ده په همدې ښار کې ده. خو تاسې يې پيدا کړئ تاسې يې بنده کړئ دا او تاسې کوشش وکړئ چې د دې د مخنيوي لپاره چې څومره زور درکېږي دا خو لا د امريکې دفاع وزير راغلی چې د روسيې دفاع وزير راوغواړئ ټول زبرځواکونه چې تاسې ورته سجدې کوئ او تاسې ورته تمې لرئ او تاسې یې په خدایتوب نیولي دي، ټول راوغواړئ، راویې بلئ او دلته ورسره مشورې وکړئ او د دې راډیو مخنیوی وکړئ. خو ستاسې هغه ځانګړی پیغام اورېدونکو ته څه دی؟ د خلافت راډیو ته څه ډاډ ورکوئ؟ زمونږ د خوا نه ټولو اورېدونکو ته پیغام دا دی چې د اسلامي خلافت راډیو، خلافت غږ راډیو، دا ستاسې خپله راډیو ده. او دا الله پیاوړې کړې ده الله دې ته قوت ورکړی دی لکه څنګه چې الله رب العالمین د جنګ په میدان کې موږ ته قوت راکړی دی همداسې یې د فرهنګ په میدان کې موږ ته قوت راکړی دی او همدغه شانې تاسې ته معلومه ده په مسلکي حساب باندې چې دغه رادیو قوت په کومه اندازه باندې دی خو رب العالمین زموږ سره ملګری دی او رب العالمین زموږ رادیو ته دومره قوت ورکړی دی چې هغه په ډېره جګه پیمانه باندې دی او ان شاء الله لکه څنګه چې دې وویله د دوی داخلي او خارجي ټول رادیوګان به د دې د تاثیر لاندې راځي او همدغه د خلافت غږ رادیو به یې چې د ولسونو د ژوند تګلوری بدل کړي او ټول خلک اسلامي ارزښتونو ته راوبلي او دا د اسلامي ارزښتونو هنداره وګرځي او ديموکراتيکو ارزښتونو ته ماتې ورکړي او هغه د خاورو سره خاورې کړي باذن الله ان شاء الله تعالی. مننه. په اخره کې شیخ صاحب یوه خبره دا چې د ننګرهار والي په دې وروستیو کې وايي چې دا یو څلور سوه کسان دي او دومره نه دي، دوی ډېر کله هڅه کوي چې خپل طاقت زیات وښايي او د مجاهدینو مورال ضعیف وښايي او د مجاهدینو هغه قدرت او هغه د الله نصرت پټ کړي نو اوریدونکو ته دا خبره واضح کوم چې کندوزه یوازې ستاسې له وطنه د ورځې تقریبا 50 شپېته کسه ځوانان دغه لیکو سره یوځای کیږي چې په زرګونو یوازې کندوزي ځوانان دلته موجود دي او دغه لخکرې ډېرې پیاوړي دي لله الحمد دغه خلکو په درواغو باندې دوکه نشئ د دغه خلکو په چې د خلافت غږ راډیو په ارتباط کوم منفي تبلیغات کوي، د مجاهدینو په ارتباط کوم منفي تبلیغات کوي، د دوی مورال ټیټ ښيي یا د دوی شمېر ټیټ ښيي. هغه وختلی دی چې دوی د ګوتو په شمېر وو، خو تاسې ته یې غاښ ماتوونکی ځواب درکوو. اوس دغه څڼور غازیان له شمېره وتلي دي او ان شاء الله په پروګرامونو ترتیبات روان دي او ژر ده چې دغه دغه خونړی سېلاب به د دوی دغه ککرې ځان سره ورغړوي. په هر صورت له تاسې مننه کوو شیخ صاحب چې د راډیو په اړه او همدا راز د دوی د منفي تبلیغاتو او غبرګون په اړه مو اوریدونکي له حقایقو خبر کړل یو څو شیبې مو راکړې. جزاک الله خیر. ای د اسلامي امت غیرتمنو شاه زلمو! را ویښ شئ، نوره دا طاغوتي او بت پاله نړۍ را نړول غواړي. ای د رباب او طاوس نغمو ته خوبولي یو ځوانانو! را ویښ شئ، راشئ د خلافت په ازادو سنګرونو کې د تورو د شرنګار او د یاغي اسونو د ششنار په هیبتي غږونو کې خپل ژوند ولټوئ. خلافت راډیو، نوي ایف ایم. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلی آل ابراهیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم وعلی آل ابراهیم انک حمید مجید زما ډیر محترم تمام مسلمانان ورونو د خراسان ولایت اوسیدونکیو او مخلصو مجاهدینو الله رب العزت د جهاد نظريه او عقيده رانصيب کړي اس د جهاد کي عملي ميدان کي حاضر يو او د تمامو کافرو سره د الله رضا د پاره په پوره شجاعت او بهادري سره جنګ کوو او ددي د پاره څه د الله والا قانون د الله په ځمکه باندي نافذ شي او بيا دا انعام خو موږ تاسو باندي وکړ فدي وخت کي څه کوم مقصد د پاره جهاد کيده څه هغه قيام د خلافت او نو هغه الله رب العزت د موږ تاسو په ژوند کښې موږ تاسو ته نصیب او بیا دا انعام په موږ تاسو باندې خصوصي وکړو څه موږ د خلیفة المسلمین سره ورمرګري کړو او هغه سره هم بیعت وکړو دا د الله رب العزت په موږ تاسو باندې خصوصي انعام دی خو دا هم د الله رب العزت په موږ تاسو باندې خصوصي انعام دی څه په دې خراسان کښې الله موږ ته فتح راکړه او په خپلو دښمنانو باندې غالب کړو دا یکه و الله دا دې دښمنانو ته شکست ورکړو او یو الله دغو په شکست سره بدل کړو موږ ته فتح راکړه په دوی باندې نو مسلمانانو ته شکریا ادا کول فکار دي مجاهدینو ته شکریا ادا کول فکار دي د الله رب العزت نور عبادت کول فکار دي څو لګه په عقیده په وجه باندې څو موږ تاسو کمزور یا عقیده ولا حل کو یعنی هغه شی عقیده وغه شی ایمان نو موږ تاسو نه د لکه څنګه د موږ د سلف او د صحابه کرامو تیر شوی دی نو موږ ایمانونه هم کمزوري دي اعمال مم کمزوري دي خو بیا هم الله رب العزت په موږ تاسو باندې انعام وکړ او دشمن یې په شکست سره بدل کړ نو په کار ده چې د الله رب العزت نور مو خصوصي عبادت و او هغه ته توجه وکړو چې نور مدد به الله وکړي یقینا چې دا یک یو الله وکړ دشمنان لګیا دي هر قسمه کوشش دمو خلاف کوي چې په دې خراسان کې خلافت اسلامیه ختم کړي خو الحمدلله چې چا کوشش کړی دی هغه الله رب العزت په خپله باندې ختم کړي دي مخکې تاسو ته فاته دی چې دمو خلاف مختلف تنظیمونه راپورته کړو موږ سره یې جنګولو د پاکستان نسائی او د فاکستان استخبارات مرتد اغو د موو تاسو خلاف تنظمونه راپورته کړو د امارت په نوم باندې حرکت طلبان وطنیه څه وطن د پاره جنګیږي او خاور د پاره جنګیږي آیا د موو تاسو خلاف وجنګولو داو کوشش داو څه دا به زر زر ختم شي خو الله رب العزت دا نه غوښتله او موو تاسو ته فتح راکړه بيڅکله ناکام شو نو بیا د افغانستان مرتد حکومت او دغه ملي اردو او د خبستان د مو خلاف وجنګولو تر اوسه پر هغه خپل کوشش وکړو خو الحمدلله څه په دې دوه میاشتو کې هغه ته هیڅ فایده حاصله نه شوه بغیر د نقصان او د خسرت نه او د توان نه ساغون الحمدلله په دې ځای کې مړی پاتې شولو اسلحې مو ته ملاو شوې غنیمتونه ملاو شو هغه الله رب العزت په شکست سره بدل کړو ونه مرادي او توانی دی لکن واپس شو فور ذلت سره هغه الله رب العزت د دې خاور نه وبستل نو یقینا سمو تاسو باندې د الله انعامات کړي دي درننې تاسو ګورو سر افغانستان حکومت په دې وړې غونته ولسوالۍ کې چې د سپین غار و پاچین کې او خپل شکست ومنل او د دوه میاشتو جنګ کې دوی تقریبا یو کیلومتر مخکې نه شو سره د دینه چې پوره قوت یې غوره وړو او د هغو مرداران د دمو سره پراته دي او سوالونه کوي چې موږ ته حواله کړو نو دا د الله رب العزت په مسلمانانو انعامات چې په موږ تاسو باندې کړي دي هي مسلمانانو هي مجاهدینو تاسو الله طرف ته متوجه شو دته د دشمن څه فرقي ګنډو او درغوغو نه متاثر نه شو او د هغو د چالونو نه متاثر نه شو دشمن یقینا د موږ خلاف که هر قسم کوشش بکوي موږ تاسو الله رب العزت د یوې ښځې او د یوه نر نه پیدا کړي یو نو موږ تاسو یو شی انسانان یو سره دشمن کوشش کوي چې موږ تاسو د قومیت والا مسلې راپورته کړي د وطنیت والا مسلې راپورته کړي خو څه مسلمانان دې خبرو ته بیدار اوسیږي. څه څه کله مسلمانان د دو دغو پرفیګنډو دروغو نه او دغو پروګرامونو نه متاثر نشي یقینا مو تاسو مهاجرین او انصار سره جمع شوي څوک مهاجرین دي نو څوک انصار دي د هر علاقې د هر زبان ولا خلق خلافت اسلامیه ته راغلي دي لکه څنګه په شام او په عراق کې جمع شوي دي همدارنګه الحمدلله چې اوس په خراسان کې مختلف زبانونو ولا خلک جمع شوي خو په هیڅ کله په زبان سره چې فضیلت نه دی حاصل فضیلت څه حاصل دی هغه په تقوا سره حاصل دی نو موږ تاسو د مختلفو زبرونو والا خلق الله رب العزت دې سره جمع کړي او اندغه د غربا او فضیلت ته څه مختلف خلق مختلف قومونو والا خلق پر جمع شي والله رب العزت د نبی صلی الله علیه وسلم اندي خلکو ته فضیلت بیان کړي توبه للغرباء هغه فضیلت دو خلکو دی یعنی دغه غربا څوک وي په حدیث کرسی هم نزاع من القبائل یعنې ظاهر تقوا والا الله نه زیات ویریدونکی او د الله زیات زیات عبادت کوونکی او د الله نافرمانیو نه زیات بچ ځان بچ کوونکی دا د الله په نزد باندې عزتمند سړی دی هیڅ کله په یو قوم باندې او په یو ژبې باندې چاته فضیلت نه حاصلیږي مګر حاصلیږي به هغه په تقوا سره نو پکار ده چې موږ تاسو تقوا اختیار کړو الله نه ویره اختیار کړو د الله اطاعت کې ځانونه ستړي کړو معصیت نه او ګناه نه مکمل ځان وساتو د کافر څه کوشش کوي او مسلمانان په قومیت او په وطنیت باندې تقسیموي دا او کوشش داره څه مسلمانان داسې مسایلو کې اخته کړي چې هغه په واجه باندې مسلمانان کمزوري شي دا څومره ملکونه چې هغو تقسیم کړي دي هغو دا صرف د خلافت لپاره رکاوټې جوړې کړي دا د خلافت اسلامیه لپاره ټولې رکاوټې جوړې کړي کنې مخکې د مسلمانانو حکومت د اندولس نه مشرقي ترکستان پر یو حکومت او دولت و خو کافرو چې کله سوچ وکړ چې مسلمانان یو امت دی او دا د يو امير په خولې باندې چليږي نو هغه ته يې مختلف ذريعې استعمال کړلې خو يوه ذريعه چې هغه خطرناکه ذريعه هغه وطنيات دی څه وطنونه يې د هغو تقسيم کړو د يو زبان والا خلق هغه يې په څو څو ځله تقسيم کړو څه يې يوه طرف ته کړو څه يې بل طرف ته کړو او د مختلفو قومونو رنګونه يې ورته ورکړو او مختلفې ډلې يې ورکې جوړې کړې بيا چې کوم وطنونه جوړ کړو هغه وطن کې مختلفې فرقې مختلف تنظيمونه دغه راپورته کړو په يو پاکستان کې څومره جمهوری خلکو څومره پارټی جوړی کړی څوک یی نشنل کړی دی څوک یی پیپل کړی څوک یی کاب کړی څوک یی سین کړی او څوک یی فیک کړی دی یعنی هر چا دی خپل خپل ګروپ ورکړی دی څه مسلمانان هم متحد نشی سره دی دا ټول مرتدین دی خو دوی کوشش کوی چی دا هم یو ځای نشی نو ای مسلمانانو تاسو د وطنیت ناره نه ځان وساتو دا وطنیت دا دومره خطرناکه مسله ده جوړه کړی ده چی په دغه سره د عقیدی مسایل ختم کړی دی یو خو یکدمی جهاد مکمل ختم کړی دی په موږ تاسو باندی جهاد فرض عین دی تر هغه وخته پوری څه اندلوس نه ونسه تر مشرقي ترکستان پر څومره علاقه د مسلمانانو مخکې وه د ټوله مو آزاد نه کړي هغه وخت پر په مو تاسو باندې جهاد فرض عین دی خانان کې دی وطنیت سره غو فرض عین جهاد ودرولې یعنی ته خپل حدود پر جنگ کوای شي خو څنګه یو بارډر ته ورسېږي د بل ملک مداخلت به نه کوي که یو ملک باندې څوک قبضه وکړي د اقوام متحده د کوم کافرو مشران دي لیډران دغو په قانون کې بیا دا جنګ ته ته جایز ده چې یو خارجي سړی خپل مل نه وباسي خو بیا خپل بارډر نه اخوا ته واپسې نه څي سره د دې نه چې مسلمانانو سره عادي کوي دوی منافقت کوي خپل یعنې هغو ته هغه دفاعي جهاد اجازت هم خپل ملک نه ورکوي خو کوي هم نو حدودو نه بار به نه وځي حالانکه و باندې د ټولې ځمکې ازادول د کافرو نه دغه فرض دي او همدارنګه دفاعي جهاد هغه هم سره پاندې واجب نه وي څار دی که نه دا خو دفاعي جهاد دی چې موږ د مسلمانانو ټوله ځمکه ازاده کړو بس کله ټول ازاد شی اوبیا د کفیرو په ملکونو باندی حملی کوو نو بیا بیګدمی وی نو مسلمانانو دا چلونه موږ سره کفیرو کړی دی همدارنګه د ولا او د برا عقیده دی سره ختمه کړی ده یعنی ته چه ته مسلمان موحد وی اوته ورور وی انما المؤمنون اخوه مؤمنان ټول ورونه دی سره ودی خبیثانو په دی بډرو سره ودی وطنیت سره په مسلمانانو کې دا عقیده جوړه کړی ده چې کچېره بډر نه اخوته سړی وی هغه خارجي شمرل شي هغه به تا اسلامي ورور نه وي حالانکه چې کوم ځای کې د دنیا ګوټ کې مسلمان وي هغه زموږ ورور دی خو که ته خپل وطن کې هر څومره غټ کافر اوسېږي خو د دوی په قانون کې دغه ورته وطني ورور وي که هغه سیک وي که هندو وي که عیسايي وي که هغه سیکولر وي او که هغه جمهوري بل څوک وي او که یهودي وي چې ته ملک کې اوسېږي هغه به تا د خپل وطن ورور وي ولا څومره خطرناک عقیده ده یعنی بډر نه دی پلاته د لکیر نه دی پلاته څوک وی هغه تورور وی قانوني بډر نه خپلاته یو د الله ولی وی او نیک انسان وی هغه به تمرور نه دوت کله کله مجاهدینو ته د خریجان رغلی دي د ولی یو ته هغه وجه اندازه چې د وطنیت عقیده ده نه یې مسلمانانو سمو تاسو دین ارنه ځان بچ کو او خپل مانځ کې د وطنیت ولا مسائل نه متاثر نشو چې دغه مسئله هم ذهن ته راشي چې دا خو د پلاني قوم دی او هغه د پلاني قوم دی او بل د پلاني قوم دی موږ تاسو ټول سره ورونه یو په یوې کلمې باندې سره جمع یو یم الله دی یم رسول دی او موږ تاسو مسلمانان سره ټول ورونه یو د کفر او مرتدینو د فربګانو لمنه متاثر کیږو بلکې په دې خلافت اسلامیه کې چې څوک اهل وي زیات تقوادار وي او الله ته نږدې وي دغه فضیلات به موږ تاسو کې هم متاسف که د قوم په ژبې په وجه باندې بالکل فضیلت نه د خلافت ځمکه دا د مسلمانانو دی دا د چا د قوم نه دی دلته هر قسم مسلمان راتللی شي څه هر قسم ژبې سره تعلق وي او هر زبان سره تعلق وي او هر قوم سره تعلق وي هغه د خلافت اسلامي ځمکې ته هجرت کولی شي او دې ځای کې په هسکو سترګو باندې اوسېږي هېڅ کافر نه په هغه باندې هېڅ خطره نه ازاد او عزتمند به اوسیږي دغه عزت مو محفوظ وي دغه مال مو محفوظ وي خو د مهاجرینو او د انصارو والا فضا وي نو څوک به مهاجر وي څوک به انصار وي دغه فضیلت موږ تاسو ته الله راکړی دی چې موږ تاسو څوک انصار شو څوک مهاجرین شو د نه څه د کافرو او دغو مرتدینو دغو پرپیګنډو نه متاثر شو چې دا پلنی پلنیز نه راغلی دی او ډینګای ډینګیز نه راغلی دی بلکې موږ تاسو ټول مسلمانان ورونه یو سره نو موږ تاسو د یوې جنډې لاندې او د خلافت اسلامیه لاندې موږ تاسو ټول سره ورونه ورونه یو او هیڅ چاته فضیلت نه دی حاصل مګر په تقوا سره حاصل دی بل خبره زده کوم د څومره دنیا مرتدین دي یا هغه مرتدین څا په خراسان کې اوسېږي څا د پاکستان اس آی استخبارات او مرتد فوج یعنی پاکستان تمام ادارې مرتد کاغه دي وکندنګې د افغانستان کفري او مرتد حکومت دی او که د فکستان کفري مرتد حکومت دی تاسو د ګورو څه الله رب العزت دغه شکست سره مخامخ کړي دي تاسو د ګورو څه الله رب العزت په هغو باندې ذلت سور کړی دی ور د هغو شکست تاسو په سترګو باندې ولیدل څه الله رب العزت ورکړه وته مخکې ما تاسو ته ویلو چې دغه د الله انعام دی مو تاسو باندې دا الله مو تاسو باندې فضل کړی خو دغه ته یقینا مو یو چې مو تاسو نه باریو یعنی مو تاسو نه جدایي اختیار کړی مو تاسو نه برائت کړی نو مو دین اسلام دی د تاسو دین هغه جمهوریت او سیکولر ولادینیت دی تاسو په یو مستقل مذهب دین باندې روان یو هغه ارتداد دی او په مو دین اسلام باندې روان یو په پوره دین باندې روان یو نو لکه څنګه ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د خپل قوم نه او مشرکان نه برات کړو درګه برات متاسنه کو یقینا متاسنه بزاری اختیارو او دا غشي نه برات کو چې دغه تاسو عبادت کو او مما تعبدون من دون الله تاسو عبادت د کافرو کو تاسو د بدعت دغه قانون کا وت هغه کفیرو جوړ کړی دی او تاسو د بدعت د اقوام متحده کا او د ملل متحد کا او تاسو د بدعت د امریکې او د نور کفیرو کا نو مو یقینا دینه برات کړی دی او یقینا مو دغه نه جدای اختیار کړی دی او مو کفر کوو په هغه څه باندې تاسو ایمانو هغه کفري قانون څه په پاکستان او افغانستان دواړو کې جاری دی چې پاکستان کې د لارډ میکاله قانون دی د الله قانون ته غاړه کښلله او دی طاغوت نه او دی کفرو نه براعت وکړ د کفرو د واضح قانون وغورځول او دم ختم کړل نو بیا تاسو د مرګریو تر څو پر تاسو د دی کفرو قانون د ملک نه یو بستله او د کفرو قانون نه براعت نه کړي او کفرو نه جدای نه اختیار کړی لکه څنګه مو جدای اختیار کړی دی یقینا تاسو سره د مو جنگ وي او یقینا تاسو نه د مو براعت وي تش برات نه که په پاکستان کې وو که په افغانستان کې وو که د خراسان په کوم ځای کې تاسو اوسېږو یقینا تاسو نه مو برات کوو او زه کوم شي عبادت تاسو کوو هغه د مو دشمنان دي او یقینا تاسو دا قانون دا د مو دشمن دی یقینا تاسو د لادینیت او له سیکولر نظام دغه د مو دشمن دی او دې سره د مو جنگ دی سیر د رب العالمین قانون د مو منو واغه ته مو غاړه رخیا دی واغه ته مو تسلیم یو واغه ته مو د تاسو د کوم شي عبادت کوو د کوم قانون عبادت کوو دا قانون د یقینا د مو دشمن دی او هغه څوک د مو دشمنان دي څه غیر د قانون منونکي دي مو سیر د رب العالمین قانون ته غاړه ایښې دی الا رب العالمین خو دا تاسو ته یوم څه تاسو راشه د الله قانون ته غاړه کېږدو او تسلیم شو یقینا څه تاسو ته د مسلمانانو تورې درنږدې شوې دي زر دی څه تاسو ماریو ته دخلافت اسلمیه دمجاهدینو توره در ورسیږی خو زر دی چی تاسو هم د هغو توره لاندی راشو خو هغه نه مخکی مخکی توبه وباسو او راشو مسلمانانو ته تسلیم شو اوتوبه وباسو د الله قانون ته غاړه کیږدو دخبری پریږدو د پاکستان او افغانستان د وطنیت ناری پریږدو یک یو د الله قانون ته غاړه کیږدو که چیری دی ته هم غاړه کیښلله تاسو په امن مند شو که چیری غاړه هم ته کیښلله دنیا او اخرت کی به تاسو په ګاټی مند شو په دی دنیا کی به مو په اوچاتو سترګو مند وو په قیامت کی به مو سترګی اوچاتی وګوره که په دی حالت کی مرګ درته راغله نو الله رب العزت تاسو سیده جهنم ته بیایي ځکه تاسو مرتدین یو او که تاسو مسلمانانو ونیولو نو بیا تاسو توبه نه قبلیږي بیا تاسو نه و مګر تاسو په تور سره والي شو یا تاسو وشتلی شو او بیا تاسو قتل کولی شو بیا تاسو ولا سوال نه قبلیږي نو دینه مخکې مخکې چې مرګ ته رسیږي او د مسلمان تور لاندې ګرېږي هغه مخکې توبه وباسه خو د مسلمانانو صف سره یو ځای شه تمام کفر هغه کوشش کوي خو اوس پر الحمدلله تغو ته هیڅ ګټه ونه رسیدل نو تاسو په خراسان کې څه ګټه وکړو تاسو یقینا الله رب العزت په شکست سره مخامخ کوي یقینا تاسو ظلمونه وکړو د دغه ظلمونو بدل به الله رب العزت تاسو نه خلی د تاسو د ظلم انتها شوې ده نور الله رب العزت تاسو ته مهلت نه درکوي پاکستان ته کوم ظلمونه مسلمانانو سره وکړو دغه د انتقام وخت راغلی دی پاکستان مرتد حکومت هر قسم ظلم مجاهد سره وکړ هر څه ځای مجاهد ته ورکړل ټول عمر یې مسلمانان خار سره خرج کړو ټول عمر یې مسلمانان دوکه کړلو خو اوس دا خل نشي دوکه کولای اوس مسلمانانو کې هغه جرأت بهادري راپورته شوی دی خامخا به غنه د هر قیدي بدله اخلي خامخا به غنه د هر شهید بدله اخلي ان شاء الله تعالی چې د خلافت اسلامیه اخري فرد موجود وي د تمامو کافرو سره به اندرنګ جنګ وي او په دغه عقیده باندې هم کلک وي چې کوم زموږ سیدنا ابراهیم علیه الصلوة والسلام عقیده وه نو ای کفرو ای مرتدینو موږ تاسو ته دا یو چې تاسو راشئ توبه وباسو وخت شته رې ده او موقع شته رې ده که راغلې نو بیا د مسلمان ورور یې او که الله رب العزت بیا د مسلمانانو لاس ته وروستې نو بیا به د هېڅکله سوال قبول نه شي او زه هغو تنظیمونو او هغو حرکاتو ته یم چې تاسو د اسلام په نوم باندې راپورته شوي او تاسو ناره دا وه څمو یا شریعت یا شهادت یعنی یا دالله په ځمکه باندې شریعت وی یا شهادت وی خو تاسو له اوس ګوره عملی څمو په دی ځمکه کښې دالله حواله قانون نافذ کړی دی نو ای مسلمانانو تاسو د خلیفت المسلمین سره بیعت وکړو تاسو خو څه څومره هجرتونه کړی او دا همدی د پاره کړی تاسو څه پاکستان سره جهاد کول نو تاسو خو همدا ناره وه څمو یا شریعت یا شهادت او همدا ناره وه څمو خلافت قایم کوو نو اوس خلافت قایم شوی دی او شریعت نافذ دی. تاسو راشو وګورو چې کومه علاقه د خلافت اسلامیه قبضه دی په هغه کې تمام قوانین د الله رب العزت والا نافذ دي پورا پورا شریعت وکړي نافذ دی تاسو په خپل سترګو باندې وګورئ راشو چې په دې ځای کې څه شی نافذ شوي دي هر قسم سړی راتللی شي د هر قسم تنظیم والا راتللی شي چې هغه خپل حالت وګوري که چېرې فدیزو کې د الله والا قانون نافذ و نو بیا تاسو د خلافت اسلامي سره مرګتیا وکړو که چېرې بریزو کې بل شی تاسو وموندل نو بیا ټیک تاسو بیا تاسو خبره صحیح وي خو تاسو د ګورو چې خلیفت المسلمین مقرر دی تمام شرایط وکړي د خلافت پورا دي په تاسو باندې دغه بیعت واجب دی نو د تنظیمونو والو نور خپل مرګونه مه خرابوو او راشو او یو ځای شو مسلمانانو سره کفر هغه تمام کفر متحد شو او هر یو کفر خپل ځان وزمیل چې د خلافت اسلامیه خلاف وجنګیږي خو تاسو یو تاسو د خلافت اسلامیه په خلاف ففیګنډه و دروغ جوړو دغه دروغ نه ځان وساتو الله به د باندې عذاب راولي الله به سزا درکړي نو تمام کافر لګیا دي د خلافت اسلامیه خلاف جنگیږي او بیا تنظیمونه ولا پر څه پرپیګنډ کوي دروغ یي تاسو حقیقت وګورو په سترګو باندې د کومې خبرې تاسو کوو تاسو راشو وې ګورو سایا د یو خبره شته دي زکه چې کوم دروغ تاسو جوړاو د خپل کشرانو مجاهدینو د ککوانو لپاره نه د تنظیمونو مشرانو ز تاسو دایم ته الله نه وډار شو الله نه ویرا وکو او خپل ځل کې سوچ وکو او زه تمه جو عینت تمه جو خالص د الله کتاب ته متوجه شو او د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث ته متوجه شو او خو سوچ وکو او ځان سره سوچ وکو د شپې سوچ وکو او بېله شي نه ځان سره سوچ وکړه څه یا دا خلافت اسلامي ارت څه شی غواړي ایا د هغو څه شی نفیس کړي دي که چېرې ته شریعت پر راپورته شوی نو موږ خو د الله قانون نفیس کړی دی که نه ته ما ته راوښیه په دې خراسان کې بل ځای کې د الله والا قانون بغیر د هغې ځمکې نه چې کومه د موږ قبضه دی ته خپل ځان وګوره چې کومه علاقې کې اوسېږې په هغه کې د الله قانون شته دی او بیا ته راشه موږ طرف ته وګوره چې په دې ځای کې د الله والا قانون نفیس دی او پوره شریعت نفیس دی په پوره احکامات نفیذ دي نو بیا ځان سره پوره سوچ وکه وګوره په دي خبره نشې خلاصیدای په دي تاویلاتو باندې او په دي پرپیګنډو باندې الله به درنه خامخا تفوس کوي نو د خلیفت المسلمین سره بیعت وکه وزا او کشرانو مجاهدینو ته یوم ته تاسو ور دي خلکو په خبر باندې مدو ککېګو تا نه به الله خامخا تفوس کوي ته خپل غوګونه شته دي سترګې شته دي ښه روغ مټ یې هر شی په خپلو سترګو کتلی شې ته راشه د خلافت اسلامیه هغه عقیده وګوره د هغو له کار وګوره د هغو عمل وګوره ته څنګه بهدریه سره تمامو کافرو سره جنګیږي هیڅ مصلحت و سیاست یې کافرو سره نه دی کړی مګر هغه دی چې هغه کوم نبي صلی الله علیه وسلم د کوم سیاست د نبي صلی الله علیه وسلم وو یا د مولي صحابه کرامو ته راشه مسلمانانو سره ملګری شه کنه ته ولې ځان د ځان ته اوسېږې ته هغو مشکلاتو نه بچ شې چیره دغ کفر سره جنګ نشو کولی ابل سره به کوو ابل سره جنګ نشو کوي د ابل سره به کوو کوم کفر ته پرېخه هر کفر ته ته ضرر رسولی دی که افغانستان مرتدین دي نغه ته پرېخه یار تا د زنانو بیزتی نه دی کړی ایا تا زنانه جیل ته نه دی شولی ته تاغونه قرار ناست یې راشه د خلافت اسلامیه سره مرګره شه ور دي کفرونه خپل انتقام واخله او تا خو ډېر قرباني کړې دي یقیناً هغه مجاهدین چې هغو د پاکستان نه هجرت کړی او دوی افغانستان ته دغو مخکې ډېرې زیاتې قربانیې ورکړې دي تاسو ته معلوم نه دی چې تاسو زناناوې د هغو پاکستان جیلونو کې قید دي خو تاسو ته معلوم نه دی څه بې شماره مسلمانان د هغو جیلونو کې شهیدان شولو خو بیا هم تاسو غلي ناست یو راشو د خلافت اسلامي څنګ ته ودرېږو چې تمام کافرو نه انتقام واخلو دغو چلونو کې مه ګېرېږو چې موږ پلاني سره بیعت کړی دی او ډینګي سره هم بیعت کړی دی ګوره داسې خلکو د بیعت نه ځان وساتو چې د پاکستان د عیسایي والا خلک وي خو دغو استخباراتو راپورته کړي تاسو د ګورو د تنظیمونه زه د پاکستان آی اس آی یو قسم د جوز ګرځیدلی دی و مغو راپورته کړي بیا څنګه دغه سړي سره مرګتیا کوي چې د پاکستان مرتدینو د مجاهدینو سړی خو په ځای پرېږده د ځنو زنناو سره کوم کوم ظلمونه کړي سړی خو پرېږدل یا څه زنناو سره یې څه څه کړي دي خو څو سوه زننه د پاکستان په جیل کې قید دي نو بیا راشه د خلیفة المسلمین سره ودرېږه څه تمامو کافرو نه انتقام واخلو خو تمام مرتدین هغه ولرزو خو دری مسلمانان روان دی مسلمانانو کې حرکت راپورته شوی دی نو تاسو کشران مجاهدین دا پرد خبرو باندې دوکانه شو ته بیا زم خپل مشر خلاص کی خپل مشر ته نشي خلاصولای خپل مشر ته د قیامت ورځ نشي خلاصولای د الله عذاب نه ګوره د نبی صلی الله علیه وسلم هغه حدیث څنګه په دغه وخت کې دته وحده بر پر ملي کله چوک بیعت ونه کی ما ما ته ولې سفي او نو قه بیا ما ته میته تن جاهلیه دې جواب به تصور کړي دا تعمیر ته جواب نشي ورکولی نو د خپلو مشرانو په خبرو باندې مه دوکه کېږو که چېرې مشران مو بیعت کوي خو ټیک دی که نی تاسو د هغو په واجب باندې مه ودرېږو راشه د خلیفة المسلمین سره مرګري شو دا د مسلمانانو یو جمع دی دا خلافت به الله غالب کوي والله غالب على امره ولكن اکثر الناس لا يعلمون دا به الله خامخا غالب کوي تاسو د ګورو چې ورځ نه بل ورځ ته په عروج کې روان دی خلافت اسلامیه سره دینه ستمام کفر د کوشش د ختمیدو کوي او نور تنظیمونه تاسو ګورو تاغه شا ته روان دي وایز ترقی نشي کولای کچره تاسو راپورته نشو الله مو نور خل راپورته کی ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا زه تاسو ټول تنظیمونه ولا تیوم تنظیمونه وخت تر شوی دی ته خلافت اسلامیه انور راوخته او دا مې رسترګه راوختله په تمامه دنیا یې د خپلې شغلې خوارې کړلې، نو دغه وړوې ډیوې اوس ختمې دي، نو تاسو مهرباني وکړو د خپل تنظیمونه ختم کړو، د خلافت اسلامې سره ملګرتیا وکړو، اودغې خبرې نه مه متاثر کیږو، چیرې پرنې وکې مخکې دې اوډینګای وکې مخکې دې، ګوره دا عزت دا د الله لاس کې دې، اود تقوا په واجه باندې الله د الله په نزد باندې هغه عزت مند چا تقوا دار وي، مخکې مو درته ویلو قومیت او په هغه په واجه باندې عزت نشته دې، نو موږ تاسو ټول به د شریعت تابع یو. که هغه مشر وي که کشر وي د شریعت تابع به وو که مشر زموږ شریعت نه خلاف وي نو هغه به لرې کړو که نه که یو والي د الله قانون ته رکاوټ شي نو دا نورو تنظیمونو په شان ته خو نه دی تعوالي به ختمېږي نه یا یو مشر یا یو لیډر یا یو کماندان د هغه قانون ته د الله قانون ته رکاوټ شي نه اب خو مخه ختمولی شي او خپل جبټې نه معزول کولی شي هغه سړی به په ځای باندې راڅي ځغه اهل وي نه مسلمانانو تاسو د قومیت نه مه متاثر کېږو تاسو د الله رضا لپاره خپل ځ خپل قرباني وګورو اجرتونه وګورو چې کوم کوم اجرتونه تاسو کړي څومره تکلیفونه هم تر کړي او زه هغه مجاهدینو ته هم یو چې هغه د امارت د تش په نامې متاثر دي چې د امارت هغه تش امارت نوم پاتې دی نو یقینا چې تاسو د ګورو چې په دې کې مخلص مجاهدینو خلافت اسلامي سره ولاړ دي نو که چېرته تاسو کې لږ ذرې بربر ایمان پاتې نو تاسو خلافت اسلامي سره ودرېږو او تاسو د ګورو تاسو لیډر کوم ځای کې موجود دی آیا هغه پاکستان په خاص شهرونو کې نه موجود چې تاسو مشران ټول په پېښور او په اسلام آباد او په کوټه او کراچي کې نه دی موجود تاسو نه ګورو نو تاسو کشران ما څه لګیا او پړاندو سترګو باندې تاسو د قیامت ورځ نشي بچولای او دا خبره ته بیا عذر نه جوړېږي چې زه نه خبر ته ښه صحیح خبار یې راشه د خلافت اسلامیه سره ودرېږه اوتوبه وباسه او د مسلمانانو صف ته راشه اومسلمانانو سره مرګری شه نو زه تمام مسلمانانو ته دا دعوت ورکوم ته راشه د خلافت اسلامیه سره مرګری شو اودمسلمانانو صف یو کو اود یو امیر لاندې اود یو خلیفه تر مسلمین لاندې د کافرو خلاف وجنګېږو که چېرې تاسو راپورته شوو یقینا څه کافرو به ددنیا نه الله ورګايي یقینا څه کفیرو باندې هم ذلت خامخا رڅي د لږ مسلمانانو ځای شو تاسې د ګورو څه کفیرو باندې څه حالت دی ان شاء الله تعالی چې د مسلمانان د کوم ترتیب سره خلافت اسلامیه ته روان دي ان شاء الله تعالی څا په جام جام روان دي د هر کفر نه بدل خلی د هر قیدی بدلاب خلی د هر مظلوم بدل به د کفرو نه خلی د څومره ظلمونه کړی دي د دې انتقام ان شاء الله تعالی د تمام مرتدین نه مخلو وان شاء الله تعالی لګ وخت کې پاکستان هم وګوري ته دنه مو د خپل شهیدانو ول انتقام څنګه خلو د خپل قیدانو ول انتقام دنه مو څنګه خلو ګوره مو خالص د الله والا خلق یو دا خبر نه متاثر کېږي اوس دا چې د پاکستان راپورته کړي یا افغانستان راپورته کړي مو خالص د الله د پر پرتلی هر هغه کافر چې د الله په قانون سره کافر شوی یا د مو دشمن دی او سره د مو جنگ دی نو تاسو راشه د مسلمانانو وګي مضبوطه کو او مسلمانانو سره په یو صاحب کې ودرېګو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ای د خلافت څڼور غازی دا د طواغیتو او مرتدینو عسکر تا سره په څه سیالی کوی ستا په نورانی مخ مبارکه ږیره څومره خوند کوی او د ده څټلی خریلی او تور مخ د دوزخ استازیتوب کوی ستا په هیبتی او ګرګوتی څڼو کې غرونه غرونه جلال او جمال پروت دی او د ده خريلې وريځي او کل سر د نفرتونو سمبول دی. د نبوي سنت مسواک په استعمال دې ګلابي شونډې او سپين غاښونه ښکلا او ښايستونه ويشي، خو د ده په پلنو شونډو او توره خوله کې د چرسو د سګرټو لوګو توره وريځ جوړه کړې ده. ستا لوړو ارادو او حوصلو ته عظمتونه او اسمانڅکي غرونه سرونه ټيټوي، خو دی د ذلت او پستۍ په اخري پوړۍ و او کنده کې پروت دی. ته د هیڅ کفري او طاغوتي نظام تر جغ لاندې نه ځې، بلکې په یوازې ځان دې ټولې کفري او طاغوتي نړۍ ته د مقابلې ټټر وهلی، خو د ده په غاړه کې د سلګونو کفري او مرتدو رژیمونو غړوندي پراته دي. ته لکه غرنی شاهین د خلافت په ازادو سردرو او مورچلونو کې په خلاص مټ الوت کوې، خو دی لکه د مردار ټپوس په څېر د غرب په پاتې شونو غوټې وهي. هو! ته د الهي قانون د حاکمیت لپاره په خپل سر لوبې کوې، خدای د ګېډې جهنم د ډکېدو لپاره د دیموکراسۍ او سیکولر نظامونو د تطبیق په لار کې تل په شا مرمۍ خوري او جهنم یې ځای وي. نو ای د خلافت اتله! ته زمری یې، د ټولې نړۍ د مایوسو، بې وسه او بې کسه مؤمنو پرګنو او مسلمان امت سترګې ستا په لور کږې دي. نو مبارک دې شه دا ازاد ژوند او دا لوړ مقام قدمونه دې غښتلي او بریا دې مله اوسه خلافت راډیو د زمرو غږ. الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله وعلی آله وصحبه ومن والاه اما بعد عزتمندو مسلمانانو وروڼو اسلام د کامیابۍ معیار دی. هغه که دموکراسي يا جمهوريت دی، که سيکولر يا بې ديني ده، که کمونيزم او سوسياليزم يا دهريت دی، که نېشنليزم يا قوميت او وطنيت او که نور کفري او شرکي نظامونه دي، د دغو ټولو نظامونو منل، قبلول، دفاع يې کول، فيصلې ور وړل او ورسره مينه ساتل د الله رب العالمين نه بغاوت، له دین نه وتل او صریح کفر دی، الله تعالی فرمايي، ومن لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، چا چې په هغه څه فیصلې ونه کړې چې الله تعالی را لېږلي دي، دا د کافرانو د جملې نه دي، ډېره د افسوس خبره ده چې نن ډېر تش په نامه مسلمانان د دغه کفري نظامونو په خدمت بوخت دي، څوک د دیموکراسۍ لپاره کار کوي، څوک د سیکولر او څوک د کمونیزم او سوسیالیزم لپاره په ډېره سرګرمۍ فعالیت کوي، د همدغه کفري نظامونو د استحکام لپاره څوک د تنظیمونو او ګوندونو، څوک د اینجوګانو او موسساتو او څوک د مدني ټولنو او اتحادیو د فعالینو په شکل ځان ښکاره کوي، حرکت کوي او د غرب د مزدورانو په توګه د څو ټکو پیسو، په خاطر خپل ایمان خرڅوي او د خپل پلار نیکه اسلامیت، ننګ او د غیرت کیسې د سادګۍ نه غیر په بل څه نه تعبیروي. خراسان د ځمکې د کورې هغه برخه ده چې د تاریخ په پاڼو کې یې تل د غیرت داستانونه درج شوي دي، خو په تاسف سره وایم او د خراسان په مسلمانانو غږ کوم، ای د خراسان مسلمان غیرتي، متدین، مجاهد ولسه! په دې کې شک نشته چې تاسې باننګه ولس یاست، نړۍ ستاسې د ننګونو، مېړانې، توري او غیرت په داستانونو شپې لنډوي. په ولسونو کې مو ننګ او نام لکه د لمر ځلېږي او خلک یې په مثالونو کې وړاندې کوي. خو د غرب بې ننګه، بې شرمه او بربنډه دیموکراسي ستاسې د ننګ او غیرت او دین او ایمان لپاره ستر ګواښ دی. دا ستاسې ایمان خرابوي، د یوه الله له بندګۍ نه مو د ډېرو طواغیتو بندګۍ ته اړ کوي. اخلاق مو خرابوي او ستاسې د حیا او عزت په درنده او سپینه لمنه تور داغ جوړوي، ستاسې خویندې او لوڼه بربنډول غواړي او له منځه مو شرعي فرده او اسلامي غیرت ختموي، د بیان د ازادۍ په نامه ستاسې کورونو ته صلیبي، یهودي او سیکولر دعوتونه ننباسي، د بې ننګه، لړلې او بې شرمه دیموکراسۍ بربنډ او بې حیا علمبرداران، د دروغجنو هیلو او لالچ په درکولو سره ستاسې لوړ همتونه راټیټوي، دوی ستاسې اسلامي ولولې له خاورو سره خاورې کوي، ستاسې اسلامي ورورولي د قومولۍ، وطنولۍ، ژب پالنې او نورو وسوسو په اچولو سره په دښمنۍ بدلوي، د ووټونو له لارې د حکومت په جوړولو غواړي ستاسې سیاست د غرب تابع کړي، د شرقي او غربي اقتصاد په واسطه غواړي معاملات مو فاسد، اقتصادي نظام مو سودي او مالونه مو حرام وګرځوي. ستاسې د بدنام ساتلو او درنه د سیاسي ګټې اخیستنې لپاره ستاسې ادارات له فساده ډکوي او ټول مو په رشوت خورۍ ور اوږدي کوي، ځوانان او پېغلې مو بې لارې کوي، دوی ستاسې په دین کې لاسوهنه کوي، ډېر حلال درته حراموي او ډېر حرام درته حلال ګرځوي، دوی غواړي ستاسې له دین نه یو شمېر اصول لکه جهاد، جزیه، غنیمت، د متعددو نکاحونو جواز، د شرعي فردي نظام، د وینځو او مریانو احکام او داسې نور وباسي او په ځای یې د صلح، ازادۍ او اجتماعي عدالت د دروغجنې شعارونو په بانه بې دیني رامنځته کړي. دوی ستاسې د ټولنې لپاره زهرجن او وژونکی میکروب دی. لله الحمد نن الله سبحانه وتعالی په خپل فضل او کرم سره د دوی د حرکت مخه ډب کړې ده. الله تعالی د دموکراسۍ د بتانو د ماتولو او راپرځولو لپاره خپل لښکر په عروج راوستی، د اسلامي خلافت زمریانې، د خپلې ځمکې پر مخ د خپل نظام د ژوندي کولو لپاره د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسولي، په داسې حال کې چې د نړۍ ډېرو پرېوتو خلکو په ډېر فخر سره د حال په ژبه د آمنت بأمریکا کلمه ویلې. د اسلامي خلافت سرښندونکو زمریانو د سپینې ماڼۍ دروازې ور وټکولې او د امریکا غرور یې له خاورو سره خاورې کړ. تاسې په خپل ځان رحم وکړئ او خپل زوړ تاریخ مو له پامه مه غورځوئ. لکه څرنګه چې مو د هرې زمانې په بتانو ماتولو کې له نورو لومړیتوب ګټلی، د دیموکراسۍ د بت په ماتولو کې هم له نورو لومړی خپل ګام پورته کړئ. راځئ د خپل اسلامي خلافت ملا ور وتړئ، له خپل خلیفه سره بیعت وکړئ او خپل اصیل او ازاد تاریخ مو اصیل او ازاد وساتئ، ای د خراسان تنکیو شاه زلمیو! والله العظیم د غربي دیموکراسۍ بې شرمه استازي مو د یوه بدنام تاریخ په لور ځغلوي، له تاسې نه د خپلو اهدافو په پوره کولو کې ګټه اوچتوي او تل مو تېرباسي، نور د دیموکراتو، غرب ځپلیو، عیاشو بربنډو او خرڅو شویو فکرونو په فکري ګرداب کې له ښکېلېدو ځان وژغورئ او د خپل اسلامي خلافت سوري ته پناه راوړئ چې راتلونکی مو خوندي شي. ای علماء کرامو! ای پوهانو! ای مشایخو! ای مدرسینو او دعاتو! د طاغوتي نظام تر سوري لاندې د طواغیتو سره څنګ په څنګ د اوسېدو له امله د هغوی د طاغوتي افکارو، دموکراسۍ او سیکولر نظامونو د مشروعیت دلیل مه جوړېږئ. راځئ بېړه وکړئ د اسلامي خلافت سره په یوځای کېدو د خلافت د کاروان سرلاري جوړ شئ. ای طالب العلمانو، ای متعلمینو او محصلینو، راځئ د اسلامي خلافت په سوري کې له سیکولر افکارو نه پاکه خالصه اسلامي فضا کې خپلې زده کړې او تحصیلات په مخ بوځئ چې د زده کړې او تحصیل تر څنګ مو ایمان هم خوندي پاتې شي. ای د قومونو مشرانو، سپین ږیرو، او سپین روبو راځئ د اسلامي خلافت په ملاتړ کې د خپلو ولسونو مشري وکړئ چې د خلافت په قوت او د اسلامي امت د بیا را ژوندي کېدو په بنسټ کې یو رغنده ډبره وګرځئ او الله تعالی ته د ودرېدو پر مهال مو سترګې لوړې وي د غرب غلامان او مزدوران غواړي تاسې د لښکرو په نامه باندې د اسلام په خلاف باندې استعمال کړي نو ځان وساتئ. چې د اسلام په خلاف خپل قدم پورته نه کوي او د اسلام په صف کې ودرېږئ، د دموکراسۍ په ډېران کې د یوه او بل له چاپلوسۍ ځان خلاص کړئ، په خپل اسلامي نظام کې د الله په حاکم ګڼلو سره د هغه حکمونه عملي کړئ، چې د ژوند په خوږو پوه شئ. ای انجینرانو، ډاکټرانو، ساینسپوهانو، لیکوالانو، شاعرانو او ادیبانو! او د نورو مسلکونو ماهرینو، تاسې ته الله تعالی استعدادونه درکړي، دا استعدادونه له تاسې سره د الله تعالی امانتونه دي، د الله تعالی امانتونه د الله تعالی د دین په وړاندې جګړه کې مه استعمالوئ، دیموکراسي د الله تعالی د دین په مقابل کې د جګړې میدان دی، که تاسې په خپلو دغو استعدادونو دموکراسۍ ته خدمت کوئ، نو په دې کې شک نشته چې تاسې د الله تعالی د دین په وړاندې د جګړې میدان ګرموئ. موږ تاسې ته دعوت درکوو، راځئ، د اسلامي دولت او پر نبوي منهج ولاړ خلافت د چتر لاندې خپل استعدادونه وکاروئ چې په دنیا کې د ذلت او غلامۍ او آخرت کې د جهنم له عذابونو خوندي شئ. ای د دموکراسۍ په چوکاټ کې په نظامي دندو بوختو عسکرو او سرتېرو! اې د ملي اردو په لیکو کې جذب شویو ځوانانو، اې د ملي او محلي پولسو په نامه تېروتو زلمیو، والله العظیم تاسې ته د وطن ساتنې په دروغجن شعار د دیموکراسۍ د کفري نظام د ساتلو لپاره وسله درکړ شوې، والله العظیم ستاسې په حال مو زړه کې رحم راځي، تاسې ته د اسلام دښمنانو تېر درکړی او د اسلام مقابلې ته یې را ودرولي یاست. تاسې که پاکستاني یاست، که افغان یاست او که ایراني یاست او یا بل نوم لرئ، د الله په قانون کې د کفري نظام سره د اسلامي شریعت د نفاذ په مقابل کې د ملا په تړلو مرتد شوي یاست، په داسې حال کې چې له تاسې نه اکثره په خپل ارتداد نه پوهېږي، که تاسې د دغه کفري نظامونو له ملاتړ نه لاس وانخلئ، تاسې به وژل کېږئ او په داسې حال کې به د الله تعالی مخې ته ورځئ. چې هغه به هم درباندې غوسه وي او همېشه لپاره به مو د جهنم کندې ته غورځوي، مه کوئ، په خپلو ځانونو رحم وکړئ، د څو ډالرو، افغانیو او کالدارو په مقابل کې د ارتداد ژوند، د ذلت مرګ او د جهنم اور مه قبلوئ، د اسلامي دولت مقصد د الله په ځمکه یوازې د الله تعالی نظام راوستل او د امریکنیو و برتانویو روسیو نظامونو نسکورول دي اسلامي دولت د الله تعالی په ځمکه هغه نظام غواړي چې الله تعالی له اسمانونو نه د جبریل علیه الصلوة والسلام په واسطه په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راستولی او د همدغه نظام لپاره یې سرښندونکي زمریان جنګیږي او وسله یې اخستې اسلامي دولت د الله د دې حکم په اساس چې فرمایي فضربو فوق الاعناق وضربو منهم کل بنان د هر هغه چا مرۍ پرې کوي چې د الله تعالی د نظام په ځای په شرق او غرب کې جوړ شوي نظام ته خدمت کوي هغه که عرب وي که عجم، تور وي که سپين، افغانې وي که پاکستانې او يا هم ايرانې. اسلامي دولت لومړی د توري په څوکه ټولو هغه خلکو ته د توبې په لور اشاره ورکوي چې د طاغوتي نظامونو په سوري کې د کفر په خدمت بوخت وي، د ديموکراتيکو نظامونو د خدمت لپاره اسلحه استعمالوي، له قلم نه کار اخلي او يا هم ژبه کاروي. اسلامي دولت اعلان کوي چې راځئ خپل ټول استعدادونه د الله تعالی د نظام لپاره وکاروئ. که تاسې خپله وسله په ځمکه کېږدئ او اسلامي دولت ته خپله تسلیمي ورکړئ، نو اسلامي دولت تاسې ته امن درکوي، ستاسې توبه قبلوي او ستاسې ټول حقوق ادا کوي او که نه نو بیا د خپلې تورې په تېرو ستاسې له تنو نه ستاسې سرونه جلا کوي. والله العظیم د جانکیری سفرونه، د روسیی، چین، جرمنی او جاپان کنفرانسونه او د سعودی، پاکستان، هندوستان او نورو مرتدو حکومتونو ایتلافونه ستاسی وینی، مالونه او سرونه نشی خوندی کولی. تاسی خبر یاست چی اسلامی دولت د امریکا په زړه کی اوباما او جانکیری ته ځواب ورکړ او د پاریس د ماڼیو په لړزولو سره د اروفا دروازی ور وټکولی. د نړی د کفر امامان! او سرلښکرې نن ځان او خپلې اروپا دفاع نشي کولی تاسې یې څنګه په سفرونو ډاډ تر لاسه کوئ د افغانستان او پاکستان او ایران د مرتدو ادارو د څو بړېڅو په دبابونو ونه غولېږئ او نه د قومي لښکرو په شعارونو د اسلامي دولت پر ضد په مقابله کې خپلو زړونو ته اطمینان راولئ. دوی یوازې د اسلامي دولت په ضد ستاسې د ټینګولو لپاره په دغه کلماتو سره تاسې د اسلامي دولت د خطرناکو چړو تر بریده رسوي، نو راځئ د اسلامي دولت په مقابل کې د اخیستو وسلو سره د اسلامي دولت لیکو ته راشئ چې وینه او سرونه او مالونه مو خوندي او عزت مو نصیب شي. په اخر کې د اسلام په سر د اسلام د دښمنانو په پنجو کې پریوتو بندي وروڼو ته وایم ای د اسلام په سر اسیرو، بندي خویندو او ورونو، ای ځورېدلو، دردېدلیو، کړېدلیو، باننګه مشرانو او کشرانو، تاسې ته مبارکي در کوم چې په خپلو پښو او لاسونو کې مو د دښمن ولچکې او زولنې قبولې کړې، خو خپل ازاد فکر مو د غرب ځپلیو کفري افکارو غلام نه کړ، پر خپلو ځانونو مو د نرمو بسترو خواږه خوبونه، د خپل اهل و عیال تر څنګ د خوشحالۍ ژوند حرام کړ، خو د شرقي او غربي ښکېلاک او د اسلام د دښمنانو پر وړاندې مو لا تر اوسه سر ټيټ نه کړ، په دغه زولنو فخر وکړئ، په خپلو پښو کې پراته زنځيرونه د اسلامي امت د ازادۍ زېری وګڼئ او د شرق او غرب د زندانونو د تورو تمبو شاته د شپو ورځو تېرېدل د يوسف عليه الصلوة والسلام سنت او د ځان لپاره د ښه راتلونکي پېغام وګڼئ، ډاډمن اوسئ چې ستاسې ورونه. د اسلامي خلافت زمریان به ډېر زر ستاسې خوا ته ځان در ورسوي، ډېر زر به ستاسې له مخې نه ټول خنډونه لرې کړي او ستاسې په لاسو او پښو کې پراته زنځیرونه به مات کړي، هېڅ غم ونه کړئ، د اسلامي خلافت مجاهدین ستاسې ورونه دي او ستاسې ازادي د وسلې د پورته کولو له عواملو څخه یو عامل دی، هېڅکله به مو نور د دښمن په پنجو کې پرې نه ږدي. ډېر زر به په ډېره خوشحالۍ د خپلو خپلوانو او دوستانو سره په خپلو کورونو کې وګورئ. ای د اسلام په سر د بندي مجاهدینو وارثانو! تاسې هم نور د خپلو خویندو او ورونو د نږدې لیدنې لپاره منتظر اوسئ. نورې هغه شېبې له منځه په تلو دي چې تاسې به د خپلو بندیانو د یو نظر لیدو په ارمان وئ. اوس نو نور د هغو دروازو د ماتېدو وخت راغلی چې ستاسې او ستاسې د بچیانو او ورونو تر منځ پرده وي. اې د اسلامي امت کونډو رنډو یتیمانو او مجروحینو معیوبینو او مظلومو مسلمانانو نورې د غم سلګۍ په ارام کړئ اوس ستاسې د خوشحالۍ وخت راغلی اوس هغه څوک شته چې ستاسې د حقوقو پوښتنه وکړي او تاسې ته ستاسې حقونه در ورسوي. يا دولة الاسلام نورت الدنا. دوی تل غواړي چې په دې پاکه اسلامي خاوره خپل زهرجن او وژونکی غربي فکر وکري، خو د تل لپاره د اسلامي سنګر ساتونکو سرښندویانو خپلې سینې د دوی مرمیو ته سپر ګرځولي او له هر ډول ظلم او ستم څخه یې ساتلې او د اسلام هر ډول ښکرورو دښمنانو ته یې غاښماتوونکی ځواب ورکړی. اې غربي کافرو او د غرب مزدورو مرتدينو! والله العظيم تاسې په يوه برخه کې هم د اسلام پر لښکر نه شئ برلاسي کېدای. ولې خپل پخوانی تاريخ مو هېر شو؟ آيا پخواني ټپونه مو رغېدلي؟ آيا د ايوبي او خالد د توري شرنګ مو له غوږو وتلی؟ په خلاصو غوږونو يې واورئ. دا د همغه زمرو زامن دي دا د همغه اتلانو بچیان دي چې ستاسو نیکونه او ستاسو تاریخونه یې ښه پېژني. هو! دا د اسلامي امت اتلان شاه زلمیان په هر ډګر کې تاسو ته د غاښ ماتوونکي ځواب وړتیا لري. اوس زموږ ځوانان را ویښ شوي، اوس د فتحو د کاروان مهار د هغه چا په لاس کې دی چې د هېڅ کفري او طاغوتي نظام تر تاثیر لاندې نه دی. بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوهم حتي لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله الحمد لله چي رب العالمين پر موږ تر ټولو لوی احسان وکړ په داسي حساس او باريک وخت کي چي اسلامي امت له هر لوري د صليبي وحشيانو تر وژونکي بريدونو لاندي دی هغوی له مسلمانانو غلامان جوړ کړي او په وحشي زندانونو کي په مختلفو عذابونو تعذيبوي که هر څوک د شریعت نوم اخلي نو یا وژل کیږي او یا یې له زندان پرته بل ځای نه وي. مسلمانان یې په ډلو ټپلو، سرحدونو، ګوندونو او حزبونو ویشلي دي او غواړي چې هیڅکله سره متحد نه شي او د کفر په مقابل کې پاڅون ونه کړي او خپل بنیادي حق اسلامي خلافت چې الله تعالی ونه غواړي. الحمدلله هغه خلافت چې له مسلمانانو څخه یې نوم او نشان ورک و، هغه خلافت چې اسلامي امت د ټولې نړۍ واکمنۍ ته رسوي هغه خلافت چی په عمری شرایطو او اصولو ولاړ وی یو ځل بیا اعلان شو او ان شاءالله همدا خلافت به له چین نه تر سپینی ماڼۍ او روم نه تر اندلسه ورسیږی او همدا بیرغ به د فلسطین پر بیت المقدس او مسجد اقصی ورپیږی الحمدالله د اسلامی خلافت له اعلان نه را په دیخوا یو کال پوره کیږی چی د نړۍ په ډیرو هیوادونو کی خپل ولایتونه اعلان کړی او لا هم د پراخۍ پر لور روان دی چی په اعلان شویو ولایتونو کی یو هم د خراسان ولایت دی خراسان چې له کلونو څخه د صلیبي جګړو ډګر دی، خراسان چې د نړیوالو سیکولر او کمونیستي وحشي فوځیانو مقبره ده، تل یې دلته ماتې خوړلې او شرمیدلي بیرته تښتیدلي دي. موږ له دې ځایه د نړۍ ټولو کفارو ته اخطار ورکوو، ان شاء الله ستاسې واکمني د نړیدو په حال کې ده، ستاسې د ذلت او رسوایۍ شپې او ورځې رانږدې شوي دي، ښه خبر شئ! ان شاء الله تعالی ډېره نږدې ده چې نړۍ به یو ځل بیا د اسلام په سپېڅلې رڼا روښانه شي، یو ځل بیا به د نړۍ پر مخ د راشده خلافت لمر خپله ځلانده څړیکه وکړي او ستاسې د شومو اهدافو ناوړه او تور ټغر به ترې ټول شي. زه د نړۍ ټولو مسلمانانو او خصوصاً د خراسان عزتمند ولس ته زېری ورکوم چې دا ستاسې د کلونو قربانیو، شهادتونو، زندانونو، زخمونو او کړاوونو پایله ده چې د شام او عراق پر افق د خلافت روښانه لمر راښکاره شو او لمنه یې د پراخېدو په حال کې ده. راشئ او له دې کاروان سره یو ځای شئ. راشئ بیعت وکړئ. په دې زمانه کې د خلافت کاروان د نوح علیه السلام له کښتۍ سره مشابه دی. راشئ د نوح علیه السلام په کښتۍ کې سپاره شئ او ځان د جاهلیت، له مرګه وژغورئ والله که پاتې شوئ نو د هلاکت او جاهلیت په مرګ به مړه شئ او تل به مو د غلامۍ ځنځیرونه په غاړه کې پراته وي راشئ رب العالمین خوشحاله کړئ شیطان او لښکر یې خفه کړئ زړونه یې ور وچوئ سخت ګوزار ورکړئ او ځمکه پرې راتنګه کړئ د اسلامي نړیوال خلافت د لا پرمختګ په هیله والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.